فوج ته چه ده اول ولی فوج خو حفظه دی اخو مقصد چوکیداران دی نو چوکیدار مونږ والا درومی چوکیدار نه افسر چسی جوړ شي بیا باندې حکومت کوي بیا باندې چکی حکومت کوي حالانکه دا خو مقصد دا چې ټولو نه هغه کته درجه ده سجدا کی صدر تکي والانواع الاعوان او المشاورون للملک یا مشاورین دی ملک وی بادشاہ وی بمنزله العقل والحواس دا داسی مثال لري لکه انسان پر عقل او حواس ځکه چې دا ټول بادشاہی مو انسان سره چوا مشابه کړي و نو ځکه دا مثالونه دغه سدر تور کړو شاجی ويجب على الملك اوس بادشاہ ته داسې پکار ده چې د دې خپل شرابونه کبابونه او زناګانې لوفری او دادی کوي داسې نه چې خپلو جرنیلانو کې فوج کې یا خپلې کابینې کې داسې کسان جوړ شوي چې پته ورته لګي فورا به یې په وخت باندې چې کي لرې کړي هر وخت په مقصد دا ده چې ده ته د دغو شعبو چې وي معلومات وي او ده ته به خبر حاصل وي ويجب على الملك اواجب دی پبات شابان دی ان يسأل كل يوم چدے با پشتنا کئی ہر اورز ما فيهم من الاخبار دی اغا اخبار متعلق چدغو شعبو سرکم تعلق لری پدغو خلقو کی و یعلم ما وقع من الاصلاح و ضده او دی با دته به معلومی چی کوم پدی کی اصلاح واقع شوی او کوم ضد اصلاح فساد د پکی آب د تهار هر وخت پتا لگی شجی سیاست ضرائب اوس نظام حکومت چلول دس گپ شپ خبره خونه ده نو دی کی دنیا کسان وی دنیا عمله وی ایغو دی خپل کارونو نه ځان ویستی وی او دی قوم مفاد دی پاره لګیا یی او خدمت کئی نو اخیر دا خلق اولاد هم لری دا خپل ضروریات هم لری نو اوس پا دی دغو خلقو ضروریات او د دغو اولاد ضروریات او تعلیم او طبی سهولتونه وغیره دا به د کوم ځای نه پوره کیږي دوی خو خپل ځان د خلکو په خدمت کې چه ده مصروف کړی ده یا په سرحد باندې په چوکۍ کې پروت ده یا مقصد دا ده چې په قلا کې پروت ده یا چیرته په گیټ باندې ولار ده چې ده چوکیدار ده یا چیرته ټیکسونه وصولوي هغه چې کوم دی خلکو پسې ګرځي څه شی نه وصولوي یا خلکو خدمت پر لګیا ده معلومات کوي سیډي نظام کوي نو دی دغو خلقو اغا روزی طریقہ اسباب بچوی نو ساسے وئی چی دیو جنہ چی دا حکومت چلول دا یو عظیم ذخیرہ دی مال غواری نو دیو جنہ با خلقو باندی حکومت چولا گئی ٹیکسونا ولا گئی خو سنگ ٹیکسونا بلا گئی شاہ سے وئی چی دونہ باری ٹیکسونا بنا لگئی چی هغه په قوم باندې چسی بوج شی چی دی صرف خزانه ډیری او په قوم باندې چسی بوج شی افسران پکی تعیش و عشرت چکی اوړاو کئی او دال دی خلق بیخکنی وکی داسی بنا کئی او داسی بنی چی دون کم مقدار ٹیکس وی چی آلتا نظام حکومت خزانه بیانی او نه پچلی دیش داسی بنی نبا افراط وی زیاد او نبا چوی تفریط وی داسې په انداز باندې او په چا به ټیکسونه لګوي داسې نه چې سړی بازار ته دننه کېږه په سر باندې روپۍ اخله که چرګه دې وړه په سر باندې چکه ټیکس اخله روپۍ اخله چونګي څه ګپ شپ خبره ده دا حکومت دي سړي ته خندا ورپورې ورځي چې سړک جوړ کی بیا مقصد دا ده چې سړک خراب شي هغه ټول پلازې چې لا موجود یې سړک خرابي او مقصد دا دی چی چه کوله هر وخت سل سل روپی او پنځوس پنځوس روپی اخله نه سړی داسی خو چیری نی سړک خو دی هغه خراب شوی دا او متبادل چیرته بل ځای کار شوی او دی دو هغه باندې چه کوي پیسې اخلي نه نه تاجرانو باندې غټو کاشتکارانو باندې او مقصد دا دی چی دارنګي په دغه خلکو باندې چې غټ یو تجارتی نظامی په ایغو باندې د ټیکس سسی مقرر شي نه دا چې په عام خلکو باندې د چی ټیکس مقرری ها البته کدی باوجود بیا د حکومت آمدنی نه پورا کیدلا بیا دی عہدیدارانو باندی یعنی پا دی افسرانو باندی او پا دی اغا کسانو باندی چی تنخادار کسانی پا ایغا باندی دی مقرر شی یعنی لا پینزو روپی یا لس روپی دی ورنہ چکی جی کټوتی کیږی نو پنځلس روپۍ چې ونه کټ کیږي اوس مثال څوره ډیر ماستران دي پروفیسوران دي نو یو هغه مطابق که ملک کې څه خساره راشي نو د یو حکمت مطابق مثال په طور باندې چا لس زره تنخواه هغه نه سل چا پنځلس زره یې نو هغه نه دوه سوه چا شل زره هغه نه درې سوه دې کټوتي کوي هره میاشت نو دو به څه کمیږي نو هلته به حکومت ته یو پوره ذخیره چې سي آ به یوځای شي او داسې نه چې په هر کس و ناکس دې ټیکس چی لګولای نو شاه سوی چې داسې به نه کوي دا کیسه درته کوي نو سیاست او حکمت تی اغا جبایی دی زرائبو یعنی چی دا زرائب او دا ٹیکسون چی کم مقرر شوی دی دی کس, دی کس فلسفہ و حکمت پروتوی دا سنت عاجله دا اسم دا ان یکون دی پار خبر منس کی راغله دی وجنا خیر دا یکون مذکر دا او اسم چه دا مؤنث تا پروا نشتا لا تضر بهم خودون درجه چه دو تب ضرر نور کئی وقد کفت الحاجه او حاجت پا ہم پورا کئی چه خلق مانے بوجنی او حاجت ہم پورا کیگی ولا ينبغي ان يضرب على كل احد وفي كل مال او دا خبره مناسب نه ده چې ټیکس ته ولګاو سی په هر سړی باندې په هر مال باندې چې په هر سړی دې ټیکس یا په هر مال باندې چې ټیکس کوي هغه چرګي غریبان خرڅي لا اگې خرڅي پیغه دې ټیکس نه نه داسې نه ده دا ولامر ما اجمعت ملوک الامم ګوره شاه صاحب وایي چې په دې کې به خود به خود څه فایده وي تاسو سوچ وکړو څه دې فایدې دې وجې نه به اجماع کړي ملوکو د امم ټولو بادشاهانو د مشارق الارض او مغاربها نه ټولو په دې باندې اجماع ده ان تكون الجبايه من اهل الدثور چې د جبایا دا به مقصد دا ده چې په چا باندې اهل الدثور باندې یعنی چې چوک اموال کثیره لري ایغونه به دا ټیکس اصولیږي لا بد للملک من سیاست جنوده یو ملک تی پارا دی فوج تیارولو نا ضروری دا لا بد للملک من سیاست جنوده بادشاہ دی پارا انتظامی دانچہ دی جنود او دی لشکر تیارول دا چی دی پکار دی چه بادشاه به د جنود او د فوج مقصد دا چه کئی ساتی او فوج ته به ټریننګ ورکئی او تربیت پی کئی دا کلا چه بادشاه په خپله باندې چه وی جرنیل وی مخکې به داسې و چې کوم به بادشاه و هغه به د فوج چو جرنیل هم و لیکن اوس دا موجوده نظامونه چې کوم دی په دې کې جرنیل ځان ته شایوي او بادشاه چې وي ځان ته شایوي مخکی به هغه بادشاه او هغه به فوجی چو غټ جرنیل او ټیک تواړه به مقرر کړی وو خو چې کوم به بادشاه او آب د فوج چو غټ جرنیل هم وو او په سر سر به جنگ کې چو هغه ورته چې کله سابقه تاریخ دی بادشاہت سره وګوري اوس بادشاہ با څنګه دادی فوج انتظام او د فوج ټریننګ او د فوج تربیت پکې نو شاه صاحب دی پر یو مثال ورکی شاه صاحب وی چی بالکل دی, دی مثال داسی دا لکه یو سڑای یو اس تا ٹریننگ ورکی اس بچای وک او دی ورنا تربیت ورکی چی خمنڈا وی او دی دمانی چی کلی ادری دریگی چی کلی روانی روانیگی چی کلی کم قسم منڈا وی دی اس منڈو خپل نامون دی کلا ورو روزی کلا لگ ایغنا لگ تیزی کلا بیا خس پیتی خپل طریقی دی نو دا تربیت چی کله دا سړی ورکوی نو دی تربیت مختلف طریقی روزانه یې یو ګراونډ ته وباسی بیا هلته ور وخیزی بیا اول ورو ورو بیا مقصد لږ تیز بیا داسې بیا باګې پکې اچولی بیا چوکۍ ورسره نو کله چې دی جرم وکړي داسې هغه لرګی ورسوخ وی کله مقصد دا دی یوه کوړه ورکړي وی وهی کله اس سخت آواز پوکی یعنی دی تربیت مختلف چوی طریقی وی اغا جرم جرم تبا گوری چی دا جرم سونا دا کاسی معمولی دا سر دا سی خوزاو نو دا سی نی چی شرک تی ورکڑی نانا بیا با اس آواز پوکی فورا بدای چی سیر واپس سو که دیر غلطی کولا بیا با یو چابک چکی ورکی او بیا به دا داسی عادت کی چی بالکل دی د مطیع جوړ شي او ګوره هیڅ کله به دا اس یا د زناور په داسې یو جرم باندې سړی داسې به خامخا به نه سپکای او نه به وهي چې دته دا پته نه لګي چې د زړه مات شي چې یاره دا زه په څه باندې چه کړه سپک کړه او په څه باندې ما ته دا مالک چه وکړه غصه وکړه نا دته به جرم واضح کای چې تا دا جرم وکړه ځکه مې درته چه کړه دا غصه وکړه کنی ځناور هم په دې سره زړه چه سی مات شي ګوره دا چې کله نیزه بازی به تاسو لیدلي اعلانه چې کله نیزه بازی کیږي نو دا اس ته دا پته لګي چې د ما مالک اوس هغه څه کړه هغه یې اوچته کړه نشانه دا اس ته پته لګي او چې کله هغه اوچته کړي نو ده کې بلکل داس حساسیت غوندي او بساسیت غوندي او کنټرول به یې نه کې داسې څه مضبوطې مضبوطې چړې وهي که نه چې څه ووایه او چې کله هغه اوچته نه کی نو فورا دته چې وسی احساس وسی چې یاره ناکام شوی غوږونه مړه کی او چې داسې لږ غوندې ځي بیا چسی ار واپس شي تاسو لیدلی دي چې کوم واخلي په پوه شي هغه بالکل د ټینګولو نه دا اخته پته لګي چې کوم وانخلي نو اوس که ته په معمولي کیسې باندې دته ډېره سپکه کوې یا دی په دې پوه نه کړي چې یاره دا تا په څه باندې زه وهم نو دې سره د هغه زړه چې سي مات شي هغه د ځناور نو بیا دا هغه شای تربیت نه قبلی بل چې د تربیت ورکی بیا به پسې پریدای نه روزانه بچکه پریکټس ورکه چې دا د بالکل ملکه جوړ شي به چې کله ته د استعمالای نو د به د تا منی چې کله ادره به به ادریږي چې سپ کوي هغه شای به کوي نو یو بادشاہ چې د فوج ټریننګ کوي بالکل به دغه سي کوي کینی هغه ته به هر شی په طریقې باندې ورښایي داسې نه چې په اوله ورځ اوس ده په ریټ زده یي په اوله ورځ ده مشین نیولل زده یي تورې وهل زده یي نه چې تی په هغه دونه غربه یې که نه چې سم دې ورله کار کتلی او لکه اوله ورځ ماشوم سبق ته راولي او ټکی غلط کي که نه په پوه شي مقصد دا دی چې د پنجاب والا تور تور کارغانو غوندې قاریان نه اوپسی الله توبی به اوباسی توبی سم دی کارغانو غندی خکاری اثر پر پنډ شی پو یو ظلمی چی جوړ کړی ظالمانو نه نه دا طریقه نه ده په پوسی اول ورس په خوږی داسې داسې بیا چې کله لک ستر شي بیا ورته یو غندې سا پیړه بیا داسې داسې لک خپل تربیت چې وي طریقې وي نو د ظالمانو تربیت طریقې او کبه په مخ وای په لخته ک په سکی وای په مخ باندې دا پته نه لګی چې څنګه وای یاره خو ډیر بزناوري کنه خو په دې فناجبه قاریان چې کومي کنه ما دې بلا نه بد ایسي سم مې بد ونه راځي شه جي بهر حال وخت نه ستاسې مو دو غریبانو هغه وکړه شه جي سم تور تور کارغانو غوندي کنه دا ما د شکل بدی لګي او پوه شي څه ظالماني ها بهر حال دا کیسه درته کوي په دې طریقې سره وا مې مقصد دا چې فوج تربیت کوي خبره مو په دې کې وا ولا بد للملک بادشاہ دے پار ضروری دا من سیاست جنوده دی انتظام دی آغا تربیت دی آغا لخ کرنا و طریق سیاست ما یفعله الرئیس او دا سی طریقہ بور سر کئی چی لکا آغا یو رئیس او مشکور کون کئی سڑای آغا مربی او ممرنین چی او ماہر وی بفرسیہی فکلما فعل ما لا يرتضيه نو هر واری چې تیدا سے کارو کی چې مناسب نی او ترک ما يرتضيه یا داس شی پریدی چې الته اخ کار کول پکاره دی پریدی ينبهه بما ينقاد له تبعه نو دی به تنبیه ور کوي او هغه به دی طرف ته چې مایل کوي چې بیا داس نه کوي وتنکسر به ثورته او داس به تنبیه ور کوي چې دی اخ ثورت هغه هیجان په هغه سره مات شي وليقصد في ذلك الله يتشوش خاطره خو پدې کې بدا قصد هم کوي چې داسې تم هغه بن ورکې دونه سزا چې هغه زړه بالکل مات شي جیر دا کار زز د کولای نشو لکه د زنی دون سزاګانی چې شي کنه په د مدرسو کې په داغه کې د ډیر سزاګانی شي له پوزوی نیولی ډیر پکې تقریبا هغه کې سل کسان چې داخل شوی چې حساب پسې وکي کلا تحقیق وکي نو 50 کسان دی هغه سختګانو دی وجنه سکی سبق پری دی ها دا یقین شي چې یاره دا ته زده کولای نه شي او دا کار دې کولو نه ده نه دونه یقین به دې سړي دا د تربیت اصول نه دي ښه جي وليقصد في ذلك الله يشوش خاطره پدې کې به دا قصد هم وي چې د هغه زړه هم پدې سره مات نشي شجی فلا يتفتن لما ضربه او داسې نه چې دته دا پته نه لګي چې زه په سوانه ولتكن سوره الامر الذي يلقيه اليه متمثله في صدره او سوره امر هغه چې دته ور غرزاو سي ابد د پسینه کې متمثل چې دا غلطي دی وکړه ځکه می اواله نو سبب بیا دی هغه سي غلطي نه کوي چې بیا می بیا چکی مالک وهي منعقدتا فی قلبه والخوف من المجازات مقیما فی خاطره او دا خوف دی هغه مجازات دی وجنه دا د په زړه کې چې وی قائم وی بیا بیا هغه څه غلطی نه کوي کته دا, دا پته نه ولګي چې په کومي غلطی اوانه نو بیا خو دې اسی اوه او د ته فائدہ او نه تا ته ملاو شو اته ته صرف تکلیف چې ملاو شو نه چې دا پته ولګي چې په دغه غلطی اوانه نو بیا به هغه څه غلطی دی نه کوي زناور تر دې دې دا تربیت ورکوي ورکوي چې دا پته ولګېږي چې دا طریقه مطلوبه دا د ده عادت ثانیه جوړ شو او د ده چې ده طبیعت جوړ شو هله دې بیا مقصد دا خیر د کبه یونی مورد پکی قضا کی پروايي نشتا وسارا ادا دا سے وګرځید به حيث لولا زجر چې که او زجر نه ور کلا لما رکن الى خلافها بیا به خلاف کار نه کوي پس دې پر دې فكذلك يجب على رائز الجنود بالکل داسي په هغه تربیت کونکو دی فوج باندی دا خبره ضروری ده ان یعرف الطریقة المطلوبة چی دا دی طریقه مطلوبه دی ورته معلومه ای فعلا و کفا والامور التي یقع بها تنبیههم تنبیههم هغه امور دی ورته معلومی چی دو تنبیه په هغه باندی واقع کیږي ولیکن من شانه الله يحمل شیئا من ذلك ابدا او دی دی شان نه دا خبره پکار ده در رئیس دی جنود نه چی دغه کیسو کې دی یو کیسه پری دی نه کنی به تربیت او ټریننګ به صحیح نی شه جی اوس اعوان دی ملک سونه پکار دی دی وای چی پنځه یعنی په دې کې حصر نشته غټي غټي شعبې پنځه پکار دي غټي غټي شعبې حکومت غټي شعبې پنځه شعبې دي خو په دې کې حصر نشته د حالاتو د وجنا کله مقصد زیاتولای شي مثال په طور یو غټ ملک تا نو الته مقصد دا دی چې یو جج نه کافی کیږي نو دو درې بینچ کا جوړ کا یو بل شاید الته یو افسر نه کافی کیږي نو مقصد دا دی چې هغه اختیارات تقسیم کا او مقصد دا دی چې حلقې پکې تچکا ډیرې کا خو پنځه غټې غټې حلقې دي او شعبې دي وليس للاعوان حصر في عدد او اعوان دی پار حصر په یو عدد کې نشتا لكنه يدور على دوران حاجات المدینه دا به شهر اغا حاجات ته ګوري کله به یو کار پاره درې څلور کسان مقرر کې اکل به داسې وي چې کارونه به لږ وي حکومت په وړکه یا څه یا په سړي کې صلاحیتونه وي نو دوه درې کاره به یو کس کولای شي لکه کله یو یو کس وي او څو وزارتونه ورته چې حواله شوي او کله یوې علاقې یو وزیر یا بلې علاقې هغې شعبې کې شي بل وزیر کی مجبوری وي پوره کېږي نه په نه دورې کولی شي نه وررسېدی شي فربما تقع الحاجت الى اتخاذ عونین فی حاجت دیر کلا تدیت حاجت پیخ شی چی دوا امدادگری دی یو حاجت تپارا مقرر شی چا چه ورته عدلیه ورته وایی عدلیه عدلیه به د انتظامی ډانچه نه آزاد وی په عدلیه باندې به نه بادشاه پریشر وی او نه به د هغه نور انتظامی ډانچه چی وی په د باندې پریشر او داسې روب لاغه وی نه نه عدلیه به بالکل چی آزاد وی چې د په آزاد ماحول کې چ کولای شي فیصله کولای شي لکه مقصد دا دی چې تاسو موږ ملک عدلیه چې دا آزاد ده شجی چې کوم بادشاہ پر ایسی هغه پلاس کې چکی واخلی چې څنګه زړه غواړي هغه سي چکی فیصله پکې نه نه چې دیو ملک عدلیه کله آزاد نه ا ملک بس خراب خراب ده هغه کې بیا د اصلاح امید مسات عدلیه به بالکل چوي آزادی عدلیه به دون آزادی چې امیر المؤمنین به ورته پیش کیږي خوا کا عمر فاروق سے بولی نو نہ با پیش کی دو پوسی او مقصد دا چکا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والے نو اپ مقصد دا چ قاضی مخ کے او جج مخ کے چکی گی پیش کی گی عدلیہ بدور آزادی اس دالت پاکستان کی چرتے یوی پیش کڑا چرای سعود رضی اللہ تعالی پوسی نیسی غریبان چرتا اخ کولای سی نو اول عدلیه ده او بیا دی قاضی خپل شرایط تر تا ذکر کئی چی قاضی با حر وی مذکر بالغ عاقل کافی عارف بسنت المعاملات بمقاید الخصوم دی آغا چلونو او دی دلائلو خمو پیش پا دی شئینو با پوئیگی او مضبوط اعصاب مالک پئی حلیم بئی جامع بئی دی مقصد دا دی چی دی امرینو بچی جامع وی او دی به دوه حالتونو ته ګوری حقیقت حال به واضح کی چی دا کوم قسم معامله ده عقد ده ظلم دا چا تهمت په بل تړلی دا که یو بل نه مسابقت ته هر یو دا کوشش کوي چې دا شاید زه چکه وګټو هغه د معاملې حقیقت او پیچیدګي به چکي واضحه کړي بیا به دلایلو ته دې ته نه ګوري چې یې لس پاڼې لیکلي دي یې درې لیکلي دي نه نه د دلایلو متانات قوت او محفوظیت ته وګوري چې ایغو دلایلو کې سقم دا او چرته پکې مقصد دا دی چې تناقض غوندې دا عدد بل دلایل چې دي صفا دي بیا په دې باندې خو سوچ کوي اله بچ کوي فیصله کوي داسې نه چې یو کس ورغی ورته وی جړل چې وای پلانکی داسې ظلم ور باندې وکا داسې داسې او د یغ نه پته نه ده کړی چې ودر تاسو ورته ویلی دی ولی دی ورته ویلی دی کورته دراړې دلای او څه چلی کړو یغ نه پته نه ده کړی ارمی ولای دا غربې نه نه داسې بنی په بس یک طرفه فیصله به ډیر پچکی سنجیدگی سره کوي وهي اما عقد چه دا معامله ما ته راغلی دا دی عقد متعلق تا که ظلم متعلق تا که مسابقت تا یو بل نه شا جی وثانیهما او دوم نمبر چکم دی پین رکھ وثانیهما او دوم نمبر چکم دی آدادا شا جی وثانیهما دوم نمبر دادا ما یرید کل واحد من صاحبه چه هر یو دی بل صاحب نس اراده لري یعنی ای الارادتین اصوب و ارجح کوم یو عالم مدعا او کوم یو دلائل اصوب او ارجح دی ولینظر فی وجه المعرفت یا بیا وجه المعرفت کی بیا خسوچو کی فہنالک حجت لا ریب فیها الناس تقتضی الحکم سرا کل بدا سے دلیل موجود وی چی اغی کی بچوک شک نہ کئی او آب د یو خاص او د یو اټل فیصلی چه کئی تقاضا کئی و حجت کل داس دلائل موجودی لیست بذاکا چه آد دور مرتبه نی تقتضی حکما دون حکم الاول آد حکم تقاضا کئی خو آغا سے ٹوس حکم تقاضا نکئی دوم نمبر مملکت تی پارا غٹ یو شعبہ آغا سالار افواج وزیر وزارت دفاع چیف آف آرمی سټاف او مقصد دا دی چی دا کرنل او کپتان میجر وغیرہ دا کسان دی دا غټه شعبه دی فوج و امیر او دی پر سو هغه مقرر کول پکار دی چی امیر فوج دی سوک وی بہادر دی وی او دی دی په هغه فوج تربیت باندی پوهیږی او په دی دی پوهیږی چی کوم فوجی ته کوم کار حواله کول پکار دی په نفسیاتو دی ماهر وی او دا په جواسیسو دی علمی چی څنګه جواسیس مقرر کول پکار دی د دشمن حالت اخیستل څنګه پکار دی او دی دشمن په هغه چالاکی گانو دی نظر وی او په هغه دی پوهیږی داسې کس دی وزارت دفاع او دی مقصد دا دی چی چیف آف آرمی او کرنل کپتان وغیرہ دا چی کولای شي جوړولای شي داسې نه چې هر کس ناکس تی راخی چې کیخ ته هیڅ پته غریب ته نه لګي په سر راړه د خپل دفتر کې پروت تا په شراب ډک او دشمن په سر راغی هیڅ پته نه وته لګي نه نو په جوازی شو نظام خبر دا وغیرہ نو داسې کس پنی و امیر الغزات بل امیر دی غازیانو یعنی وزیر دفاع چیف آف آرمی وغیرہ ولیکن من شانه معرفت عدت الحرب او دشان نداد چې د پیجنی اغا تیاری دی جنگ جنگ اسباب او سامانونه او ټریننګونه او دې شیونو باندې به چې وي ماهر وي و تالیف الابطال والشجعان او دی به د هغه نوجوانانو او د بهادرو خلکو زړونه ځان طرف ته چې کولی سي او په دې به یې برنګښته کولی سي داسې بریفینګ به ورکړي داسې خبرې ترغیبي به ورته وکړي چې ټول به دې ته تیار کړي چې سرونه چې کي ورکړي ومعرفت مبلغ کل رجل فی النفع او دا په دې پویږي چې کوم سړی کې سونا او کوم نفع ور پر لایق تا او کوم کار باندې حواله کول پکار دي دا رنګ نه چې یو سړی د ټینک قابلی او دال ته په سٹور کې کینولې ابل یو چې پران شای د سٹور قابلی چې حالت صرف دویګانې ورته سپلای کوي او د ټینک ته چی کینولې ښه جی وکیفیت تابعیت الجیوش او په تابعیت او برابری دی جیوش باندې پوهیږي چې څنګه به ترتیب سره ورکه و نسب الجواسیس جواسیس او جاسوسان مقرر کول شي والخبرت بمقاید الخصوم او ورته تجربه حاصله په چلونو دی چا باندې دشمن باندې چې دشمن داسې چالاکیګانې وسره ونکي او دا د مضبوط اعصاب مالک وی دا رنګ نه چې معمولی خرابی راغی بیا دی پروت یا خپل مقصد دا چې وار پار ورنه خطای نه دی مضبوط اعصاب حامل دی او حلیم او بردبار دی دا سینه چې معمولی غلطی سو کو کی او دی وزیر داخله یا بی فوت پسراوست یا ټکئ نه نه واب بردبار وی دا ټول قوم بداسی غنی لکه زامن اولاد نه کی غلطی کیږي هر شای کیږي خودت کې به بردباری صفت وی او داسی قوم سره به تعلق لری چی ایغو وال حیثیت په مسلم وی او داسی قوم سره به تعلق لری چی آب غیرتی وی او چیرته به خلاف طبیعت کار باندې صبر نه کوي او هغه به مقصد دا چې کنټرول کولای شي او هر بیا بدای داسې وکي د وزیر داخله چې هر قوم نه بدی ایغو قوم خلق په ایغه باندې افسران چې کی مسلط کی چې د ایغ قوم صحیح خمو پیچ ورته چې معلومه دی ایغ قوم راج کول او دا طریقې ورته معلومي بیا به ایغه نه سبا دای باس پرس کئی چی تا په قوم کی دا خلل ولی راغی دلته دا بازار ولی مات شو داکا ولی وشوا دا شی ولی وسو او که پر دی قوم وال دی په مقرر کړی نو ایخ ته دی ایخ قوم پته سلګی هر قوم خلق په خپل قوم هغه خلق باندې په طبیعتونو باندې چی خبری او دی ایغه هغه مزاجونه ورته چی معلومی دا به دا کارو کی بیا به دا ورنه چکی باس پرس کئی په یواز ټول حالات نشی سنبالولای دا کیسه ده کړنج شي لا يسكتون اذا راو خلاف ما يرتزونه داس کوم سره تعلق لري چې آ غلي نه پاتې کیږي په یخ شی باندې چې کله خپل مقصد دا چې رضا خلاف کار ویني وليتخذ لكل قوم نقيبا منهم او بیا دې دی ولګي او هر قوم کې یو سردار جوړ کی عارفا باخبارهم چې هغه دې قوم په اخبار باندې خبر وي ينتظم به امرهم او په یخ ذریعہ سره بیا دې دو امر انتظام کوي وليکن عارفا دا دی عارف فی بکفایت جبایت الاموال په دې باندې چې چور چور ټیکسونه دې مقرر شي و تفریقها علی المستحقین او څنګه دې بیا په مستحقینو باندې چې شي تقسیم شي او دا بخپل ځان سره عمله واخلي امانتدار نو آب ټولې دې به خزانه کې جمع کوي او یو امانتداری وغیرہ دا ټول صفات په کې چی موجودی بل وزارت خزانه دا اهم شعبه ده او پنځم نمبر کې وکیل معاش الملک بادشاہ خو به اوسګار نه نو د خپل ضرورياتو پاره یو پراویټ سیکرټری مقرر کول چې دی پکار دی چې د معیشت چې کوي حفاظت کوي پراویټ سیکرټری دی بادشاہ دا یو اهم شی ده والوکیل المتکفل بمعاش الملک فانه مع ما به من الاشغال لا يمكن ان يتفرغ الى اصلاح معاشی ځکه چې د خود بادشاہ په امور باندې مشغول وي نو د دې ته مقصد دا چې فارغ نه چې هغه خپل اصلاح معاش کینو آب د کور وغیرہ هغه معیشت شي نه چکه سنبالی نو دا اغا اهمی عہدی اسلے چی کمی غٹی غٹی دی عدلیہ او وزارت دفاع وزارت داخلہ وزارت خا غچ کوم دی دغه بل خزانه او مقصد دا چې هغه د بادشاہ هغه چې کوم غي او بل وزارت خارجه هغه ورستو رادونی چې بار ممالک سره مقصد دا چې تعلق څنګه ګرځول پکار دي دا هغه غټي غټي شعبې چې دي په بادشاهی کی هغه دغه شعبی دی ان شاء الله العزیز که زه خدای پاک خود مختار بادشاہ کنا نو دی کی با شو صلاحیت صلاحیت کسان با خنا ول بتا سو کی گورا کدا کسانو پکی دو عہدو پارا ان شاء اللہ